عقلی دلائل با پکی دوئی وحی دلائل با پکی یوی توحید مسله به پدریو آیاتونو کې تخفیفات به پاتو کې او زواجر به په څلورو کې خلاصه د سورته یو آیات به میرا لګره معجزه ټول به ورته سر به سجود پراته وي خو الله مسلمانان زه دنیا کې څوک تکوینا نه تابع کوم تابعداري الله غواړي حکم وایي کنه ما تاسو بار بار ویلي تشریعا ګوره دا خبره که یاد هم نکړه نو د قران د ډیرو آیاتونو نه تاسو محروم یې وما یاتیهم او ناراضی دیوتا من ذکرن یو یاداش نه بچلېږي زبز جب زما فارسل اله هارون ولېګا رسول ولېګا جبريل هارون عليه السلام پسې چې هارون امر سره پیغمبر شربا وېزان سره یو معاون قتل یو معاون طلب کول دا باندې جوی نه دا دا باندې د پاتې کېدو نه دا یا وانت من الکافرین یہ بت د منکر د دیوا دا بتا نو سیری موسی علیہ السلام مخ کې خبره جواب نه ور کوي زکه دا عصمت باندې داغ دی چې خلک وایي چې موسی څه کار کړل ورته فرعون څه کول کول وای دا سن خلکو په ځړه کې بل څه شی واچي ما څه شی کړ دی تروغه لیوانه سړی چې تا یې وای او یې ما ستا حل وې ما نو چې سړی سورې سورې نو دی وای زما به کم حل وای نو ایسته رنگ څه شي شي چې سورې سورې نه وای وای وای ځا څه شي وای وای کنه وی مستا خبره لما خفتکم زاستا سونه وتختیدم هر کله چې ویره دم لستا سونه او با خما طرف زما دیتا خوفی طبیعی وای دا جایز ده ناجایز نه ده او با خما طرف زما وګوره برکات وګوره چې کله لاړه ما نو با خما طرف زمنګا حکمن چې تا مریان ګرځولې او بنی اسرائیل مانا زما دا خیانت خو یادې خو ته دا نه یادې چې ټول عمر زما قوم دې په خدمتونو کې مړ کا دو مطلب دا دا یو نعمت ده چې ته ځواته په ما باندې سره د دینه چې تا مریان ګرځولې بنی اسرائیل سمانا من زما قوم غټل دا تام سټل دا ما د خړلې ما باندې سه احسان زباتې سړیا تا خو څه مزدوري نه ده کړې تا خو څه کار نه ده کړې هغه چمنونه زما قوم براته کته په چمنونو کې ویته هغه مې وې زما قوم باغ سنبالولې انا عبدت بنی اسرائیل تمریان ګرځولې او بنی اسرائیل تام خړلې مام خړلې موسی علیہ السلام سره واسطه نه دراغلی ورغار ته خطا کوي ښا درې معنا دایو نعمت ګټه ده چې تیز باته په ما باندې او ټیک دا خبره انا عبدت بنی اسرائیل چې تا مریان ګرځولې او بنی اسرائیل پای باندې باندې خدمتونه کول او فرعون په ما دي خدمت وسه پوره نه دی کړي ټیک دا یو نعمت دی چې په ما یې خدمت نه دی کړي په ما دي بیګار نه دی کړي خو زما قوم دې تباہ کړ او سلورم معنا دا یو نعمت دی چې تثبات په ما باندې ما خو یو کس دی یو کس په سلامې کړي والا ام انا عبدت بني اسرائيل سره د دې نه چې تا قتل کړ دي بني اسرائيل تا زما په زرګونو زرګونو خلق قتل ته بني اسرائيل دا لغات القرآن چې دا معنا کړدا نبتی زبان ده عبدتا په معنا د قتل تا زرګونو خلک دې مړ کړه تخپل هغه جرم نه یادې او زما دا یو جرم جرم ګټه یادې انا عبدت بنی اسرائیل موسی علیہ الصلوۃ والسلام واورا قال رب السماوات والارض ولکتا سریا رب العالمین نه پیژنې ولتا الله نه پیژنې خدای ورکړی ته الله نه پیژنې ویل رب د اسمانونو د زمکه ده اچ د دې دوه ترمنځ دي کې تاسو یقین کوونکی د د خلکو توجه اړای قال نو یل یقینا رسول تاسو هغه چلے گلے شوه دے تاسو ته ال مجنون لیونه دے خامخا لیونه دے مناظره نشو کولای نو لیونه دے فتوا په ولا کوله ول نور واورا رب المشرق والمغرب رب د مشرق او د مغرب چې د دې دوه ترمنځ کایتا سو عقل لرونکي رب دې او رب دې او رب دې چرته د موسی د ذهن نه داوزی او خیالک فی عینی و ذکرک فی فمی و مسواک فی قلبی فاین تغیب ربا ستا خیال زما پسترګو کې ستا ذکر زما په خلبانه او الله ستا مقام ایو مرګری د بل مرګری نه چا کو وختو ول مرګری چا کو دې څنګه نه په مولای ته نر دې خو غنی ته حیان حیان مولای ته خډیر نر دې خو دې غنی ته ډو دونه مزه نشته دشمن ته صوبانو پل مرګرو ته بیا حیان حیان نرم نرم نرم نرم, نرم اراده لري چې وباسي تاسو د خپل ځمکه نه په خپل جادو فما ذا تأمرون تاسو څه ډر کوي څه امر کوي ددن اوس ورغر خطا شي وای تاسو څه ډر کوي تاسو څه حکم کوي قالو نو هغه وی ارجه مخکې مارا تیر شي وا ماشاء الله وای ها ویلا مهلت ورکدلرا ارجه ویاله فرعون او او یقینا تاسو با په دا وخت کې زما د نږدې قانون نه ویاله دیو ته موسی علی السلام اول موسی علی السلام ته وی سات کړو چې ته ورځوا موسی علیہ السلام یې مړ سارمان وکوي وای غورځوي یره دیو ته موسی علیہ السلام غورځوي هغه چې تاسو غورځوي دی غورځول خپل ترمذی دا روایت نقل کړي مشکات کې دا روایت دی الله مولوسی په دې زبانه پورا باس کړي فالقا موسی سو اور زو موسی خپل امثالنا ناګه نکړه پکړه ما یا فکون هغه چې دیو کم درو جوړول اور زول شو ساحران سجده کوون کې ویل موږ ایمان راوړې پر رب العالمین پر عبد موسی او د هارون زکدی ور طرف خو دلو قال آمنتم له ویل تاسو ایمان راوړ دلرا مخکې د اجازه زمانه تاسو ته یقینا دا تاسو مشر هغه دی چې خدای له تاسو ته جادو زر دی چې تاسو به پوه شئ زوا پرې کم تاسو لا سن او په عدل بدل او زوا په پانسې کم تاسو لا را پغونډا وقالو تثبت د ساحرانو وی الله زیرا او چې د کلیجا معنی خړلې چې تاسو شپګلا کا خلق راته جرا جمع کړي کلیجا نه خړلې شوی چې شپړ لس را جمع شو لوی کارنامه وکړه غاستازو غټه کار دا ا د سجدو نشانات په غسپهانیه کې چې مدینه ایسانیو لال اوران او ویجاړ شو نام نشان د اسپهانیان نشته نه فاخرجنا من جنات و عيون الله ویستل مونږه ترې فاتبعهم مشرقين دی ورپسې شو په دیو پسې په وخت د سباون کې په وخت د سړي کې د نامر کې سيهدين ما ته به طریقه د نجات يدلني على طريق النجات شوکانی وای ما ته بلار د نجات خای ما سره الله دې په دې غم کې هغه ور سره شریک نه ځکه ما یې ویل او په غار غار سور کې محمد عربي سوای معنا مون سره دې زکه په دې غم کې ابوبکر د نبی سره شریکو چې د سره مرګریو بیا موږ غرکړه رستنی یقینا په دې کې نه خدای قدرت او نو اکثر د دیونه ایمان راوړون کې او یقینا ستارب خامخا زور ور ده په دشمنانو رحم والده په مؤمنانو د مواقع د ابراهیم خلیل الله ذکر مشهورو ور ولا په دیو باندې واقع د ابراهیم علی السلام کله چې ویل خپل با جانتا خپل قوم ته د چا بندگی کوي اس قال له ابيه وقومي ما تعبدون د چا بندگی کوي ویل موږ بندگی کو اسنامن د بوتانو فنزل لها عاکفین نو همیشه یو هغه ته پارا اعتکاف کوونکی پغه باندې چیل کوونکی پنیت د تعظیم اعتکاف ویل شي دیتا عبادت د چا کول په نیت د تعظیم قال هل يسمعونكم ولا يا اورید شي دي استاد سو خبره کله چې تاسو ورته आवाज کوي یا نه پر رسول شي تاسو ته یا زر رسول شي تاسو ته قالو نو ویل دي بلکې مندل موږ خپل مشران ما ته بلا رخای او الله چې مال طعام راکې او مال اسکاک راکې او هغه الله چې کله ز بیمار شم نو مال شفا راکې هغه الله چې ما به مړ کې ثم یحین بیا به مال جون راکوي او هغه الله چې زتملرم چې بخنه بو کې ماته د خطاګانو زما پر ورځ د قیامت من ورثت جنت النعیم د حقدارانو د جنت نعیم نا او بخنه وکا واغفر لی ابي بخنه وکا زما با جان تا یقینا د دې د گمراهانو نا خدا کلا دا بخنه کلا غفتلی وا کلا چې الله ورته نه ویل چې ابراهیم مشرک له بدوانه واړي او مرا سوا کما مال دیو جن علماء دنیا ته نه دي کتلې دین ته کتلې دي ابن عقیل چې تذکرۃ الفنون دغه تصنیف ده پاته او سو جلد کې اتسو جلد کې دا کتاب لیکل دا خدای علم حال ده خدای دنیا حال څه ده کله چې د دنیا نزي نو صرف د تن کپڑے دي او د علمي کتابونه دي چې آی ترکه پرې خو دا په دنیا باندې نه ازيږي هغه شی والا ځان سره چې هغه ستا هغه هغه جهان کې پکار راځي فقول دانیس مرحوم ساجیب ویلی امید نہیں جینے امید نہیں جینے کی ہاں صبح سے تا شام او ویل شي دیو ته کمزې کې وای تاسو چې تاسو بندګي کوله سوا د الله نه آیا تاسو مدد کولای شي تاسو انتقام غستلی شي فکوب کې بو فیا نو نسکور بکړې شي دیو په دې کې دیو او سرکشان او لخر دی ابلیس په غونډه نو وای با قالون وای بدیو وهم فیا او دیو با پدې کې جګړه کوي قسم په الله چې کیننو مونږه په گمراه ښکارا کې تر چې مونږ برابر والے کا د رب العالمین سلام وما اسالکم زنه غواړم تاسو نه پدې باندې سمزدوري نه دا مزدوري زما مگر پر رب العالمین دا اصل نه غواړم تاسو نه اشی نه غواړم نه تاسو د اړې تمدار نه تاسو د امامت طلبګار او نه د امامت تمدار وینا مدرس نه ختمم نه منبرم نه امام مرا چکار کې اظهار حق نه کونیم چې کله دا کارونه نه نو ولې به حق را بیانو نه غواړم تاسو نه پدې باندې سمزدوري نه د مزدوري زما مگر پر رب العالمین ويرګه د الله نو زما ته بيدانی وکي ویلا ان امن لك اي موږ ایمان راوړو پتا باندې وتباکل ارزلون وتباکل ارزلون او تا بيداری کړداستا الارذلون رزلان خلقو یعنی خلقو چې کم دی زمنګ نه په مال او په جاه کې نو هک چرتا مشران ستا تابعدار وي مونږ به مرګري شي وي خوستا مرګري اخر څوک دی یارا قال وما علمي ویل نوح عليه السلام نه علم مال را نو ها په کانو باندې باندې ਸੰسار کو ویل اے زما ربا یقینا زما قوم قوم زما دروغجن تیا کوي ففتح بیني و بینهم فتحا فیصله وکا زما د دیو ترمنځ په انصاف فیصله وکا زما د دیو په مینځ کې فتحن فیصله د انصاف او خلاص کمال را او هغه چاله را چې زما سره دي د مؤمنانو نه یلا دا سره کاګل دی او تر کومه پورې بس زوره با بس اخرم خلاص کا نو خلاص کوم دلاره هغه څوک چې د سره په بیړه ډکه کړې شوی کې ثم اغرقنا بیا موږ غرقړه پس د دیونه باقی ماندا رست پاتې شوی یقینا پدې کې لآیا ولې لوی لوی بدنونه وو لوی لوی طاقتونه وو ور باندې به جنگونه کول ويره دانا چډانګه والا نه نه پورا سپیردار راو باسا فتقوا الله واطيعون ويره کې د الله نه اعظم تابعداري وکي تذکیر بالان تذکیر په نعمتونو ويره کې د هغه الله نه مدکم بیان چې زیات کړی تاسو امدکم بما تعملون چې زیات کړی دې تاسو سره پارا هغه څه چې تاسو پوهیږئ تاسو پیژنئ هغه څه دې امدکم بانعام و بنین زیات کړی دې تاسو لرا چرپیان او زامن وجنات و عیون او باغونه او چینی زیارېګم پتا سو دا عذاب د ورځې لوی ویلا سواون علینا پخوانو دغه عادت دی چې دا یری ور کوي یعنی دا د ادم او د حوا زړې قصې دي یا ان هاذا نه دا زمونږ دین ته موږ د خپل دین نه ماړه نه دا زمونږ دین الا خلق الاولین مگر دا خو دین د پخوانو ده او تا نه دین راوړې هود علی السلام ته وای او نه موږ د عذاب کړې شوی نه زستا سره پارا رسول امانت داریم و یریګه د الله نو زما تابعداري وکي زنه غواړم تاسو نه په دی باندې سمزدوري نه د مزدوري زما مگر پر رب العالمین دا اتو تر کونه آیتا سو پر خو درې شي فی ما هاونا او نو اکثر د دین ایمان راوړونکو کې ستارب د زور ور په دشمنانو رحم ولد مهربان مهربانه ولد په مؤمنانو شپږم واقعا درو جنتیا کړو قوم د لوط علی السلام د لګل شو انبیا کله چې ویل دیوتا اخو هم معنا دا دې خپل شبیر اور نو د دې مردارانو اخو دا ابراهیم علی السلام را راو نو اخو دلته سمانه دا هوایا ویل دیوتا خیر خوا د دی ولوت علی السلام ولنه یریږي د الله نه زه تاسو د پاره رسول امانت داریم ویریږي د الله نه زما ته بيداری وکي زنه واړم تاسو نه په دې باندې مزدوري نه د مزدوري زما مگر پر رب العالمین نه آیا تاسو راتله وکي راتله کوي ناری نه وتا د مخلوقاتونه من القالین یم د بدګنون کو نه من القالین د بدګنون کو نه ستاسو د عمل د پاره زیم د غوسه کېدون کو نه ستاسو په عمل باندې ولې زماره باندې جاترا کما تا او زما اهل لرا خلاص کما لرا زما اهل لرا دغه نه چې دی عمل کوي دیو د عمل لمن محفوظ کروا نو د دیو د عمل د سزا نه موږ محفوظ کراوه خلاص کومه دلاره او اهل د دلاره په وړنا الا جوزن مگر د بډای فل غابرین الله د پیغمبر بیبیانو ته اهل البیت ویل کی وکړه چې دې بدبخته د هغه د پیغمبر د کورخ قدر ونکه نو کله ورته بډای وای کله ورته امراتون وای الا جوزن مگر بډای بډای بډای الا جوزن مگر بډای د ابراهيم عليه صلوات و سلام کورو دانا ام د ډېر عمر وا آیته بډای ونه ویل الا جوزن مگر بډای فل غابرین و درستو پاتکړې شونه فازات کی ثم دمرنا الاخرین بیا موږ هلاک کړه رستنی او باران وکړه موږ په دې باندې مطرن باران بدو باران دې رولې شو یقینا په دې کې نه خوا نو اکثر د دین ایمان راوړونکي کی ستارب دې زور ور په دشمنانو رحم والا دې په ایمان والو و مواقع تکذیب کړه او خواندانو د بڼوالا الایکا ایکا وانه لتنزيل رب العالمين دا دریم باب دی دې کې صداقت در رسول الله په لاسو وجوه سره یا تخفیف دنیاوی زجر ده په جوابونو د مشرکینو ابي الله شبهه داوی په الله سو شبهه باندې زجرونه اغه له شبهه چې پر رسالت باندې واري دي پمیاس کې پنځه عمر دي د پاره د دای اختتام په توحیدی روح راوړ د نو ګمان مکوا چې د جبريل نه بهر شوی امین راوړ د امانتدار راوړ د ګمان مکوا چې غدر به پکې کړی علا قلبک محبوبا ستا پړ باندې راوړ د نو ګمان مکوا چې نبی به په پوښښوي نه لتكون من المنذرين دغه پاره چې تشه دې ير ور کونکو نه علماء د بنی اسرائیل یعنی دا نه خریدي د لپاره کافی نه ده چې دا قران چا په جندل لوي اورا علماء د بنی اسرائیل ګره دې ته وکیل معنی ته ګره مشکلات به بیا تاسو ته اولم یکل لهم آیتا آیا نه دا د دیو د پر نه خاد صداقت د قران ای علمه چې په جندل دې د قران لرا